الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه الحمد لله الحمد مبتدا وا او لله جار مجرور د ثبت یا ثابتون مقدر پوری تعلق لري دا خبر شو صلى فعل او اسم الجلال فاعل او د کمال او د خدای توب لله خاص دی د الله پورې وصلی الله نزول د رحمت دیو کې الله را نازل کی رحمت علی نبیه بخپل پیغمبر باندې و مصطفاه او په خپل غوره کړي شوي باندې دا یې معنا شو الحمد لله وصلى الله ومصطفاه د اشباع وزن د برابرولو د بار په دې کې به اشباع کې الحمدلله دا جمله اسمیه ده په دې کې دوام ده او ثبوت ازلی او ابدی ده پکې وګوره دا جمله اسمیه ده په مبنا کې یعنی خبریه ده په مبنا کې او انشائیه ده په معنا کې او وصلی الله جمله فعلیه ده تاسو لا غبل کتاب کې تیرو چې حمد څه ته وای بعض علما کرام وای حمد مدح او شکر دا ټول یوه معنا ده الفاظ مترادفه دي خو محققین علما کرام وایي نه حمد ځان ته شی دی مدح ځان ته شی دی او شکر ځان ته شی دی نو حمد څه ته وایي د چا صفت کول د هغه صفاتونو د وجه چې د هغه په اختیار کې دي کتا سره خېګړه کړې دا او کني نه کړې او مدح کې دا د چې د یو شي صفاتو کې د یو شي صفت دی وکړو د هغه خایسته او صفاتونو د وجه چې داغه په اختیار کې نشته اختیار کې نه مستحب دي چې یو سړی کتاب شروع کړي چې په حمد شروع کی لكل مصنف ومدرس ودارس وخطيب وخاطب ومتزوج کتاب شروع کې الحمدلله وایا درس شروع کې الحمدلله وایا خطبه الحمدلله وایا چاته د نکاح پیغام لېږي چا سره نکاح کې نو د نکاح خطبه کې الحمدلله وایا وای دا داسې ده لکه یو سړی چا ته شفاعت کوي او د شفاعت نه مخکې سو کی یو هدیه پیش کی ها چې کې دې چې د زما دا خبره ومني نو ته د الله حمدونه وې او د الله ثنا وې په پیغمبر باندې صلات وې سلام وې چې یاره د ما دا کم کوشش دې چې الله قبول کړي دا الله د حمد حکم کړ خپل پیغمبر ته وقول الحمد لله وای چې حمدنا الله لره دي الحمد لله حمدونه خاص د الله د پاره دي هغه صفاتونه چې د خدای توب او د الوهیت او د کمال دي مختص دي د الله پورې دا لله په دې کې دا لام د پاره د استحقاق ده استحقاق معنا څه ده الله مستحق ده د تعریفونو یا لام پکې د اختصاص ده اختصاص معنا څه ده الله پورې دا تعریفونه خاص دي یا لام پکې د ملکیت د پاره ده الله مالک ده د سشي د حمدونو بعض علماء کرام وی حمد په سلور قسمه ده واجب مستحب مکروه حرام کم حمد واجب ده لکه په خطبه د جمعه کې ویل الحمدلله دا واجب دي چې انسان وي خطبه د جمعه هغه حمد چې هغه مستحب دی مندوب دی نو کله چې نکاح تړي او خطبه کې دی وی الحمدلله ترش کې دی وکړو او دی وی الحمدلله بل درته وی يرحمک الله یو کار شروع کړي یا دا غي نه فارغ شي خوراک دی وکړو خوب نه را پاسې الحمدلله الذي احیانا بعد ما ماتنا درم چې هغه حرام دی چې یو ګناو کې ته الحمدلله تر مزیدار طریقې سره غلا وشو الحمدلله نن خو مو تیر نه کو نه نه په الحمدلله چې تیر مې کو نه ازنه ته چې پرور مې نه تیر کړ الحمدلله سری ټوپۍ والا لکه زما ټوپۍ دی چولې سلورم مکروه حمد بی ځای از حمدونه وي او د زما ته لنات ته الحمدلله کارو شو ها یا بی ځای ځای کې ولاړې پلیت زیاده د الله نوم مالالتا تعظیم د الله د نوم کا پوښه کا پوه نه شو نو دا د حمد څه شي دي څلور اقسام چا ذکر کړي لله الله دا نوم داسې نوم دی چې تاسو کله د عربی کتابونه وای نو په دې کې اختلاف ده چې د الله دا نوم د سشینه جوړ شوی دی کنه بعضی نمونه داسې چې سنه جوړ شوی هغه ته مشتق وای ها د بل سنه جوړ شوی لکه محمود د چانوم دی نو دا د سنه جوړ شوی د حمدن نه دا خپل طریقه د جوړې دی په خبره پوه شوې کنه د الله دا نوم صحیح خبره دا ده لکه څنګه ذات د الله لم یلد ولم یولد ده دا سه د الله نوم هم د سنه جوړ نه ده مشتق نه ده جامد ده دل جامد وای خو ورته طالبانو به مشتق شاته وي چې چا به پیسې ورکولې ها دا چې ته خرچه بچا کول کنه لکه مشتق د جامد دی مشتق څه معنا اشتقاق دی لوي چې داغه نور چیزونه جوړيږي معنا څه دروزي کنه اجامد دی لوي لکه تاسو بشا ها الله نوم څه شه دی جامد نه دا د سنه جوړ دی نه دنه سه جوړیږي وشهروا عدم الاشتقاق في علم الرب القديم الباقي مشهور خبر دا چې د الله د انوم څه دی مشتق نه دی بس وصلی الله درود د الله په پیغمبر پرون درته تیر شو د الله د طرف نه درود رحمت ته د ملائکو د طرف نه استغفار ده د مؤمنانو د طرف نه عاجزي او دعا ده او د پیرانو د طرف نه دعا ده او دې ځای کې د سوي الحمدلله وصلی الله علی نبیه دا الله د نوم سره د پیغمبر نوم سکو ذکر کو ځکه قران کې هم دا سره قل اطیع الله والرسول دا د قرآن دغه آیت معنا ده الله سورة انشراح کې وایي ورفعنا لک ذکرک پیغمبر ته وایي موږ ستا شان پورته کړی دی چرته چې الله وایي پیغمبر ته زما نو بیا ته بستا پیغمبري په اذان کې څه وایي اشهد ان لا اله الا الله الله د وحدانیت چغه ده نو ورپسې وایي اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورفعنا لک ذکرک نو هر مصنف د الله د نوم سره د پیغمبر نوم ذکر کوي بیا د علماو اختلاف د چې د الله په پیغمبر باندې درود ویل بعضی وای په عمر کې یو ځل واجب دي دا د امام ابو حنیفه رحم الله د امام مالک رحم الله قول له په تشهد کې اخیری تشهد کې اخیری رکعت کې چکینه وې دا ویل واجب دی اے د درود باره کې لوی فضایل هم دي چې څه په سور جمعې بیانونه کړی او د درود صحیح الفاظ زده کوي وره دلته ما سره د جزري او شرح دا خو درود شریف بارک تنجینا د کس شه هغه درود به وي اوی دا ډیر اثرناک درود دی ثابت نه دی نو څنګه اثرناک دی ها دا په خوا به دا دعاګانې په دګلارو کې خرڅې دي دعای گنج العرش کې څه شی او درود تاج او درود تنجینا درود لکای دا پکې و لکیو کسه شو دا ټول د ځان دي هغه الفاظ د پیغمبر په درود کې استعمال ځکه اکثر درودونه چا لیکلي بریلیانو لیکلي نو پکې شرکیات راوستي د الله د پیغمبر نه بیا سوالونه کوي پکې ها رب ته جوړ کړی الرب رب والرسول فعبده حقا وليس لنا اله ثاني رب رب دی او پیغمبر پیغمبر دی او زمونږ بل رب رښتا نو چې دوست پیغمبر نه په درود کې رب جوړ کیا بل څنګه درود د دې وجه نه کوم کتاب شیخ صاحب لیکلی ازان تواخلی د درود کم صحیح الفاظ دی پکې اپ کې موجود دي چې صحیح سند سره کوم ثابت دي دا نور درودونه چې خلکو جوړ کړي کنه اوس الحمدلله کې سي غت بشغه پکې په کوسو کې چې په قرانونو خرڅې دي لو پنځوري به خرڅې دي ها دا کتاب دی دې کې شته کنه درود نه کنه نه معنی مصنف رحم الله سلام نه ذکر کړي نو شارحین ول چا یو لکه جوړ کړي چا بل چې مصنف داسې نه دی ویلي چې الله دې درود رولېږي او سلام دې رولېږي خه خبره دا ده کې دې شي چې په خله ویلي او په لیکلو کې نه ذکر کړي ها بعضی وخت کې سری سره ټیم نه یو سړی درته ولېږي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته او چې تا ولوري کړ وعلیکم السلام او نو سلام وای بورا چا وکنه الګ تعالی زب تر موږ بخله بورا چولې سلام سلام به بخله پوره وې کلی کلو کې به پوره لیکي معتبر دخلی سلام ده اوس ته ناور لري راشه کنه پوره هاي غزريب زموار وصلى الله على نبيه ومسنبي بارك مونږ ویلي اقبل کتاب کې چې نبی معنا یا خبر ورکون کې یا پور تشان والا بیا په دې کې د علماو اختلاف دی چې نبوت غوړه ده که رسالت غوړه ده نو بعض علماء کرام وایي رسالت غوره دی ځکه په دې کې د امت د پاره څه شی دی ثمرات دی رسالت دی لوي چې الله یو پیغمبر امت ته راولېږي انبوت دی لوي چې صرف پیغمبر کی امت ته لېږي نه نو رسالت غره د خلکو په فائدہ ده او چا ویلی چې نه نبوت غوره ده ځکه تعلق د چا سره د نبوت ها د پیغمبر سره ده مخاطب په نبوت کې پیغمبر ده او رسالت هغه د الکو د پاره خلق به کې مخاطبین دي په هر حال علماء په اختلاف دي مصطفی معنا څه ده غوره کړه شوی دی حدیث کې راځي واثلة ابن الاسقع رضی الله عنه اذا الله پیغمبر فرمای ان الله اصطفى كنانه من ولد اسماعیل الله د اسماعیل علیہ السلام دا اولاد نه کنانه غورکو او د کنانه نه قریش غورکل او د قریشو نه بنو هاشم غره کل او د بنو هاشم نه زه غره کم حدیث د مسلم دی او د ترمذی شریف دی نو د الله پیغمبر څه شه دی صفوه الصفوه دی غره د غره شونه دی الحمد لله وصلى الله حمدنا الله دی صفات د خدای توب او د کمال او د اولوہیت دی د پاره د الله وصلی الله او نزول د رحمت دیو کی الله علی نبیه په پیغمبر خپل باندې و مصطفاه او په غوره کړي شوي خپل باندې پوه شوي